واعلم أن المرفوع المتصل خاصة يستطيع أن يكون مستترا في الماضي للغائب والغائب مخکې موږ پرون تفصیل وکړو ضمیر څو قسمه ده درې ضمیر مرفوع ضمیر منصوب او ضمیر مرفوع څو قسمه راځي متصل او چې د ټول سیمو فاعل ټول عمر د پاره کې کېده زمير دی او زمير کوم زمير دی مرفوع مرفوع ولې دی ځکه فاعل او بیا مستقل دی او بارز ځکه مستقر دی موږ چې د ماضي په ټول سوالو کې بارز د ماضي مستقر او د مضارع په ټول سوالو کې په دې کې مستقر دی واحد مذکر مخاطب وګوره دا په هغه ځای کې د نس د لیک اشاره یو امر عظیمه ده یعنی دا تفصیل هم چې شوی دی دا په قبلي د امور عظیمه وو چې په دې باندې او کچا ته ده د امور عظیمه نه نه چې په دې باندې نو بیا علاقه چې ده د دې څه زمي راوړل دی مثال به څه کوي لکه قل هو الله او چې دا جمله تفسیر د چا کوي دې زمير دي ولی سما او دې زمير سره دا زمير مسما کولای شي د زمير سره سره فل مذکر چې کله دې کوي مذکر وضمير القصه او زمير د کسی باندې مسما کولای شي فل مؤنث کله زمير کسی مؤنث لکه قل هو الله احد یا وان انها یا انها زینب قائمه ويم خو دا بل قاعده ده قاعده دا ده کله مبتدا معرفه او خبر معرفه مبتدا معرفه او خبر هم چې نه اصل خو خبر کې دا نه کېږي دا کله مبتدا معرفه او خبر هم چې نه کېږي نو د دې مبتدا او د خبر په منځ کې ضمیر فصل راځي چې راځي وکم څه چې دا کار خبر مال په څه خبر شي چې وی معرفه یو څه بلکم پر او افعل من یا افعل من مثمن یعنی خبر تذکیری او مستعمل شوی په تا سره وای سم ما پس دې ته فصل وایي ولې وټه فصل وایي لانه يفسد څه ته فرق راوړي بین الخبر ما بین الخبر هو صفه فزيكي لك زيد هو القائم يا وكان زيد هو زيد اسم ده افضل من عمل ذاتي چې ده لك خبر او دا اوس چې راغله د زميري يا الله وای كنت انت الرقيب دا كنت کې دا کار دا کار په دې د فعال